چې مونږ ته لار نه راکړي او قران کریم کې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله تعالی خسته نمونه دي زاغي نمونه په وسیله باندې د الله نه څخه وی سوال کوي یا او خای مون تسید لارا او او خای کی بیا لک سوال راځي او یا کلک کومګه پسید لارا باندې زکه چې هدایت چې ده هدایت هدایت په دریو معنی باندې راځي لار خودل قرائت ورته وي ښا ورته وي قرائت لار خودل دویم نمبر هدایت راځي په مانت په لار بوتلل اذهاب ورته وی ذهاب ورته وی تاګو دریم نمبر چې کوم دی نو په لار باندې مقصد ته رسیدل مقصد ته رسیدل دا دری واړه چې دې تسویل کیږي هدایت ورته ویل کیږي ها اهدنا هدایت کی مونتا نو لار راته اوخیا فلارم دوزا فلار لا مقصد تم ورسا او کله کله په معنا د ثبات او کلکوالی او مضبوطوالی سره هم راځي کنه په معنا د کلکوالی او مضبوطوالی سره هم راځي قران کریم کې تاسو د هدایت استعمال چې ګورئ نو په دریو طریقو سره راځي په څو طریقو سره د هدایت فاعل خو الله شو دا نا ضمیر چې ده کنه اهدنا دا مفعول اول شو او الصراط المستقیم دا دویم مفعول خو په میانس کې څه نشته ده دا متعدی به نفسه ده کله متعدی به 50 سره په الا سره په الا سره متعدی لکه سورته شورا چې ختميږي 52 نمبر آیات الترازی ها الى صراط مستقیم غلار نیغا غلار نیغا د خلق تا خودل دي دي ځکه معنا او کلا په قران کریم کې همدا هدایت وی خو په لام سره متعدی شي یعنی ورستو تن سره شي لام راشي لکه سورۃ بنی اسرائیل چې سورۃ بنی اسرائیل سورۃ اسراء کې مرتوی نو پاره کې نه هم آیات کې راځي پندلسم سپاره کې نه هم آیات کې الته کې راځي فلام سره املاغي نه رست سره غلي لام راغلي ان هاذا القران یقینا دا قران چې د يهدي هدایت کوي للتی للتی هي اقوام اغه لارې ته چې هغه نیغه ده دلته هدایت په معنا د بوتللو سره دی نو دا درې واړه تاسو زده کړئ چې هدایت کله متعدی په الا سره راشي نو رسوت الا راشي نو معنی به د اراعت او د خودل وی تشوا کله چې د هدایت نه رسوت لام راشي نو معنی به د بوتل وی کله چې د هدایت په خپل باندې متعدی شي نو معنی به د رسول هم وی او کله به د مضبوطول هم وی دا معنی مې ورته ولې وکړي خو چې په دې ځای کې په دې ځای کې دا معنی د دې لپاره وکړي چې تاسو ته یو اعتراض یو سوال چې کوم دنو هغه ده هغه سوال څه دی دغه صورت شورا تاسو وکړه کنه آیت نمبر 52 کې راغی وانک لتهدی او یقینا تخه الا صراط مستقیم غلار نیغا او الا معنا باندې کې حروف ته پوه شي بیا خو سره سره تعدیت ته پاره کم حروف راځي پس الله کې داغي معنی وسو نه کې خلاص نه وته تخه اغلار تا اغلار تا معنا باندې وانك لتهدي او تخه الى صراط مستقيم غلار نیغا دلته خدا وای لیکن په سورۃ القصص کې سورة القصص شلمه سپاره کې دی که په هغې کې تاسو وګورئ چپن نمبر آیات دا انک لتهدی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سورۃ القصص 56 نمبر آیات ته تاسو راوباسئ نو التسوی انک لا تهدی یقینا ته هدایت نش کوله من احببتا هغه چاته چې څوک ستا خوخي ولکن الله يهدي من يشاء لیکن الله تعالی هدایت کوي هغه چاته راضي وشي نو څوک برته وځي تعارض راغلی چې سورته شورا کې وایي چې انک لتهدی ته هدایت یقینا ته هدایت کې الی صراط مستقیم ها او دلته کې سوي وای انک لا تهدی ته هدایت نشه کوله نو بس چل نو ته بو ته وای چې نه الته الی راغله د کلمات قصه آسان الته کې راغله دی الی نو چې الی راغله دی نو الته معنی د لار خودل شو صحیح شو اوس سوال دلته دا دی چې ها دغه دلته کې موږ مسله حل دلته سوال دا راځي چې سړی راغی الحمدلله یووی صفات د خدای خاص الله کا ثابت کړل رب العالمین امنلو الرحمن الرحیم امنلو مالک یوم الدین امنلو ایاک نعبد خاص الله لپاره عبادت کوي د بل چا نه کوي صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك نو صحابه خو کوی چې نبی علیہ السلام پنا و دا خو معصوم دی وی یا رسول الله ته په مونږ باندې داریږي په مونږ باندې یریږي چې مونږ بل دین نه واړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی اولینا ولی ان قلوب بنی آدم یقینا زړونه د بنی آدم کې دي بین اصبع الرحمن وما بین د دوو ګوتو د رحمان کې دي یقلبها کیف یشا اړی را اړی لکه څنګه چې خوښ شي کله هدایت ته کله ضلالت او گمراهی ته پوش بل حدیث کې راځي کریشتن فی فلاتن لکا پخ سردا بڼی دی پخی دار دا چرګلا دا چې په داو کې پراته وي په یو غاټه دشته کې پراته وي چې هوا پر راشي دی په یو واړی چې وای راشي په دی په نو هغه شان چې انسان د بنی آدم دا نو د دې وجه نه رستا سره پارا دا غواړم چې الله تعالی تاسو په دې باندې چې مضبوط کړي نو په دې یو ته پوه شو یو سوال دا یو جواب پتا پوه شو دویمه خبره دا ده چې تو ورته وایې چې وو په هدایت کې ډېری مرتبه دي په هدایت کې څه دي ډېری مرتبه دي یو مرتبه په هدایت کې صدا قران کریم کې چې الله تعالی بیان کړی تقریبا و مراتب دي سو مرتبه دي و مرتبه دي یو مرتبه په هدایت کې دا چې هغه الله تعالی هغه فطری هدایت سو هدایت ته فطری هدایت ته لکه سورۃ الاعلى د شمه سفاره کې ده کنه سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوا نور پسې والذي قدر فهدا دغه هدا څه دی علما یو تفسیر دا کړی دی چې د دې هدایت نه مراد دی خلق دغه الهدایت الفطریه هدایت الفطری څنګه هدایت فطری دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث کی کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي نو په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي فابواه یهودانه مور او پلاری یا یهودی کی او ینصرانی یا نصرانی کی او یمجسانی یا کی مجوسی جوړ کی صحیح شو کنه د په اول کې پیدا کیږي نو په اسلامي فطرت باندې نو یو د هدایت مرتبه صدا هغه فطری هدایت سه هدایت ته اپکم دا کراوه سبح اسم ربک الاعلى درې ما یاد کراوه والذي قدر فهدا الله غزاد ته قدر چې اندازه کړي د انسان کوش برابر جو کړي فهدا نو بیا د هدایت کړي د هغه فطری هدایت توحید طرف ته یو معنا دویمه معنی دا ده چې دویمه مرتبه د هدایت دا ده وای خلق القوى الباطنیه والظاهری د هدایت لپاره الله تعالی چې کوم تا کې ظاهری او باطنی قوتونه ایښي دا دې تم هدایت دی دې ته سوي دې تم هدایت دی ظاهری قوتونه تا کې څه بستر کې دي قران کې وګوره هدایت اصلول شي کنه غوګونه دي دي واورا هدایت په حاصلو نشي کنه لاسونه دي دي خوش کتاب پر اواله وګورا خپې دي دي لار چالت سبق ویل کیږي درس کیږي بیان کیږي هغه ته وخت کې د هدایت په واخ دا ظاهري د هدایت اداګه دي قوتونه دي باطنی قوتونه هم د هدایت شته باطنی قوتونه استا عقل دي استا احساس دي هغه لک پکار راولا متاتبسل شي هدایت بدلتا او شي بیا بعض مفسرینو د ولذي قدر فهدا بیا دا معنا کړی دا هغه ذات ته قدر چې اندازه کړی دا فهدا نو په دکی پیدا کړی دي هغه قوتونه د هدایت ظاهری قوتونه او باطینی قوتونه پوهې پیدا شو کنه ظاهری او باطینی قوتونه د هدایت په دکی پیدا کړی دي نو دا دیمه مرتبه شو ها په یو تفسیر باندې دریم دا دی چې هدایت دې تم وایي هدایت دې ته کوم وایي چې هغه عقل ته یو شی راخکار شي عقل ته یو شی ظاهر شي او واضح شي دې تم څه ویل کیږي هدایت ورته ویل کیږي لکه سورته اعراف سلام آیات ګورئ تاسو سورته اعراف سلام آیات ها نه مزه پارکه آیا هدایت نه دی شوی معنا باندې کې آیا نه د ښکارا شوی عقلونو دا خلق تا یرثون الارض چې په میراث پوری مکه من بعد اهلها پس نسیدون کو دا غینا غم رشی او دای په سراج او دا سره تعالی وی ستا پلارو کنه هغه مې مړ کړ خو شوی ته دا هغه په ځای را لیکرانه اوس چې تر علي تا دغه پلار د مرګ نه عبرت وانه غستو ستا عقل ته د پدی سره دا خبره راخکاره نشوه چې ته وای چې ولکه دا خو د الله په لاس کې د امړول او ژوند کول کو او غواړي ما بم د ګناونو په دسته کې غرق کړي لکه په خواني قومونه چې دا غي په ځان است ما غرق کړي او تبای کړي دا تمام کولی شي پوه شو کنه نو یهدی په معنا د تبین للعقل پوه شو چې عقل ته خبره راخکاره شي عقل ته یو شی راځي کله چې کوم دی نو هغه په عالم کې الله تعالی عقلي دلایل پیدا کړي دا زمکا او دا اسمان او دا څه او دا څه دا ټول چې تاسو پیدا کړی دي کنه نو چې دې دلایل ته وګورئ کنه نو دغه دلایل عقلیه دا هم هدایت دان ته دې تم کله قران هدایت وي علم نجعل له عینین سورته بلد کې براجی سمایت کی دغه رنګي کله قران کریم هدایت ستوي هدایت قران کریم کې کوم دین او هغه رسولانو دعوت او بیان کوي دعوت او بیان ته کوم دین هغه وایي ها لکه سورته سجده ها یوشتمه سپاره کې ده سورته سجده یوشتمه الف لام میم سجده ده ها هغه کې سلیوشتمه آیات ده د دعوت سره د بیان سره به امرنا په حکم زمون باندې لما صبر د دی وجنه چې دوی څه کړو صبر کړو امامان می ته زکه جو کړ چې صبر کړو خا صبر کوي نو امام بدر نه جوړ شي وکانو بیااتنا یوقنون او دوی پایاتونه زمون باندې یقین لرونکي نو دا بار حاضر ته کې معنا د چا سره شو د بیان سره شو د دعوت سره شو صحیح شو کله به کوم دنه په معنا د سره په معنا د ثبات سره وي د کلکوالي سره وي ښا لکه د دې صورت نه مخکې صورت دا بلکې د دین لږ زیات مخکې د سورته عنکبوت چې ختميږي هم په دې یوشتمه سپاره کې ها چې ختميږي په هغه ځای کې التف معنا د ثبات سره یا لکه ول ها والذین جاهدوا هغه کسان چې کوشش کوي پینا ها کوشش کوي یا جهاد کوي زمون پلا راکې لنهدینهم سبلنا خامخا کلکوم به دوی په خپل لارو باندې په دین باندې ورته کلکواله استقامت ورکوما دمانه کله په معنی د جنت ته داخلي دو سره راځي جنت ته داخلي دل هدایت د دې په معنی سره مراشي لکه سورته اعراف سورته اعراف اتمه سپاره 43 نمبر آیات درې سلويختم آیات ها درې سلويختم آیات اتمه سپاره کې ها صحیح شو پیدا مکو تریالی سے گوری وقال الحمد لله الذي جنتیان چې جنت ته داخل شي جنتیان بوي الحمد لله صفات د خدای صفات د الہیت خاص الله لرضی الذي کیا غزاد ته هدانا لهذا چې مونږه راو رسول دي جنت ته چې مونږه راو رسول دي جنت ته هدایت کې وړ ډېری مرتبه دي هدایت کې سړي ډېری مرتبه دي هدایت کې دا مرتبه ده چې ما ته فهم راکړي هدایت کې دا مرتبه ده چې الله تعالی ما ته باریکۍ د دین په نو ټیک ته دا څو خبره کوم یاد دي چې الحمدلله دا کوم یاد دي چې رب العالمین دا کوم یاد دي چې الرحمن الرحیم دا کوم یاد دي چې مالک یوم الدین دا کوم یاد دي چې یا کنا عبد و یا کنا استعین لیکن دویم سړی چې کوم دی ته ته داسې لار وکړي چې دا لار تللی دا په دې چې لار کې مخ کې او کله راځي الته زما یو ملګری دی هغه تر به مړی وکړي صحیح وکړه بیا الته یو کوی راځي هغه نه به بوس کی بیا هغه نه چې مخ کې لار شي الته کوټه راځي الته به آرام وکړي پوره تفصيلات ورته بیان کړه نیغه لار او خای سمانا چې دا غي تفصیلات راته وخایا نو هغه د ابن کثیر معنا چې ثبتنا علی الصراط المستقیم یا الله مون په نیغه لار مضبوط کو کلک مکه یو دام یا دا معنا یا دا معنا چې یا الله مون ته نیغه لار او خای دا غي تفصیلات راته وخایا چې په تفصیل سره راته معلوم شي چې دا مکروه دی دا حرام دی دا حلال دی دا مباح دی دا واجب دی دا فرض دی پوه شو کنه دا دغه دی نیغه لار راته وښایخه الصراط صراط لارې ته ویل کېږي اصل کې صراط ویل کېږي تېرولو ته یو شی تېرول ابتلاع چونکې په دې لارم خلک ذکر مل د لارې خوري خبر ورته دی کنه او په دې لار باندې خلک بیا خپل مقاصد ته رسیږي نو دیو دې صراط ویل کېږي ها صراط په دا خو هغه دغه معنی په ظاهري معنی معنوي طور سره صراط څه کوي هغه لارې د دین ته وایي چې په هغه باندې خلک خپل مقصد جنت ته رسیږي هغه لار د دین چې په هغه ته دین ته چرته رسیږي جنت ته رسیږي هغه ته صراط ویل کیږي ها هغه ته صراط ویل کیږي نو دا صراط دغه معنی شو او د دې سره ما تاسو ته وی چې صراط دای مفرد راوړو چې راوړو مفرد جمع رانه لا چې لارې بلکې یو لار ولی ځکه چې ګڼې لار نشته په دین کې ښا په دین کې ګڼې لار نشته د تعددیت یاد وساتئ سمه وی تعددیت په پښتو کې د تعددیت په خبره ما ته نه راځي په دغه کې چې کوم دی په موجوده نظامونو کې یو سیاسي اصطلاح ده تعددیت تعددیت پښتو کې وته اوس دي چې تعبیر په برداشت سره کوي څه سره کوي چې نه برداشت سره برداشت شي ځان کې راولي ارث او زغمي ارث برداشت کوي خو شو کنه ارث زغمي او برداشت کول معنی دا ده کفر اسلام هر لار چې دا ټول حقیقي خبر ورسېږي دا په خوا په جاهلانو صوفیانو صحیح سفیان نه جاهلان سفیان فلسفي سفیان چې کوي هغه کې داوا چې هغه به موږ هر طرف برداشت کول غواړي با کفر و اسلام یکسانیګر د هر یک دیوان او دفترې د کفر او اسلام ته په یو نظر ګوره دواړه د الله د دیوا دفتر دغه دیوانونو یو رجستر دی چې په یو نظر ګوره خو الله وای هل یستوی الاعمى والبصیر خو څه کنه ولا الظلمات ولا النور تیاری او رڼاګانې چرته برابر دي دا نه برابر نو الصراط چې مفرد راوړو دې طرف ته اشاره وکړه چې د اسلام لار یک یو ودا نشته د تعددیت نظریات ممنه پوه شو کنه د تعددیت نظریات ممنه دوی هغه دغه وای چې نه خیر دی یو مقصد ستا صحیح دی کنه کته په هر لار ورسېدی که په هر لار ورسېدی هیڅ خبره نه ده خو چې کنه وای مقصد د یار تر در رسیدلو خیر که په ډیرو وسیلو ورسېدم دی هغه قصه کوي چې خیر ته کډیر لارې په استعمال شي خو چې هغه ځای ته ځان ورسې نو وای نه په عمل کې دوه سیزونه شرط دي دوه سیزونه شرط دي یو نیت ته او یو څه دی یو عمل کې کیت عمل دی چې دا عمل په کوم کیفیت باندې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی او کنه نیت ستا ډیر صحیح شوی لکه د جهاد خو دلته لسانی ما کولاو کا پاغي روپۍ ګټي او بیا سکه دې په جهاد کې استعمالي یتی په ایمان نه په دې پتا ته ثواب ملو الټه پر ته عذاب ملو الټه پر ته سم ملاويږي نو یو نه دې ته وایي چې مطلب دی نه لار به هم یو وي او منزل او هدف به هم څه وي هغه به هم یو دا نه ده چې په ګڼو لار باندې یو چې په کومه لار رسیدل وي بل ځان رسول غواړي چې اسلامي نظام نافذ کو هیڅ خبره نه ده که په هر لار باندې ته چې جمعات ته ځي په پاک لار بځي که په باران کې جمعات ته په داسې لار لاړې چې په هغې ډېرانونه او ګډرې وي نالۍ وي ګندونه او چې تر جمعات رسېږي بیا به د کپړې د مونځ قابل نه وي کپڑے ودی د موږ قابل نه د باز جماعت کې ناشته ځکه دا ډیر ورسېږي خو چې کنه بیا اسلامي نظام نشي نافذولې ولې نشي نافذولې تعددیت اختیار کړی دی هندو سره هم اتحاد عیسائی سره هم اتحاد شیعه سره هم اتحاد قادیانی سره هم اتحاد بریلی سره هم اتحاد نه دا ټول چې تر اجمه کې ټیک په ایمان او الله سره په قران راضي کیږي د قران په حاکمیت او په قانونیت سره بیا راضي کیږي ناراضی کیږي کنه نو ځکه چې کوم د قران کریم مفرد راوړو وی اهدنا الصراط او خیمندکا نی یولارا یولارا او نی غنی نشته ښا سورت اعراف کې مراشي وان هذا صراطي مستقيما او دا زما لار دا نیغه دا فتبعوه د دې تابع شي ولا تتبعوا السبل او د غنو لارو مطابق کیږي ور سبیل رانه ول خد جمع راولا الا تتبع السبل د غنو لارو مطابق کیږي فتفرق بكم عن سبيله ولیک د غنو لارو تابع شوي نو جدا بشر دی حق لار نه د حق لار نه بیا جدا کې کبه ډیر وای چې زه یې ما خو نه یې باندې حق فتفرق بكم عن سبيله د حق لارې نه بدی جدا کړي یو لار کدی تا تعال څه وایي چې فاندامنټالیست ته کار څه شی دی بنیاد پرست ترته وایي الحمدلله موږ بنیاد پرست یو خو شو کنه او په هر قانون کې بنیاد پرست یو تی پیمان و تر جمهوریت نه بغیر په بل لار باندې ته مطالبه پرېږدي وای نه نه جمهوری لار نه غیر لار اختیار کړه آئینی لار نه اختیار کړه نو ته کوم به بنیاد پرستی تا کوم یو لار نه پرېږدي چې څوک آئین مني او څوک نه مني ته روان ځکه خطوطا خي طرف تم کر خراخ کلی غس طرف تم کر خراخ کلی داس لار جوړ بیا او فرمایل وی دا صراط مستقیم له دا نی غلار دا دا دی خو دی خو چې کوم لارې دي وی دا سبل دي څه دي سبل دي لارې دي وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه فهر لار باندې شیطان ولال دی خلاص ګوندونه وای هي څه وای په دې دغه کې خلاص ګوندونه او بخلاص ګوندونه خو چې دایې هات والے پارټي او بایې هات والے پارټي الکه وای دایې هات او بایې هات کې نشته دی وخط عن يمينه وعن شماله خي طرف ته چې کومه کار کې راخلي وي هغه ویل دار شیطان لاري دي دس طرف ته چې کومه راخلي وي دام د شیطان لاري دي صرف دایې ولا رات کوم د رحمان ها دایې ولا رات زکه مفرد راوړو اوس په پوښتنه دې ته څه ویل کېږي دې ته استقامت ویل کېږي نو نیغ او کلک ودرېږه نیغ او کلک ودرېږه ځکه دا ډېر ښه شی دی الاستقامت فوق الکرامت استقامت د کرامت نه غټ دی ښه د چا کرامتونه مه ګوره چېرې دا پلانې سړی وګوره داسې په هوا والو هوا باندې والوتو هوا باندې ډېرې مرغۍ یې لیدې پوه شوې خو لیکن دا خبره چې استقامت په دین باندې څومره ډېر پکې او مولا علی قاری وای وای الاستقامه بمعنى خرق العادت حیض الرجال پوه شو کنه استقامت په دې معنی سره چې خلاف عادت کارونه درنه ثابت شي کرامتونه درنه صادر شي دا درنه صادر شي وای دا په معنی د حیض الرجال سره دا خو سړو حیض دی دا په پټه دا بخکارا کې نه چې خلکو ته ما دا کرامت ته ما دا کرامت پیدا مو خجی دلته د عیسی علی السلام دعوت ته عیسی علی السلام ته وی ان الله ربی یقینا الله تعالی رب زما دی و ربکم و رب تاسو دی فاعبدوه لا عبادت کوي هغه لره بندگی خاص کوي هاذا صراط مستقیم نی غلار کمدا نی غلار هم دک د الله عبادت ته نی غلار توحید د ربوبیت توحید د عبادت دا دواړه سدي دا نی غلار دي ها نی غلار تاسو پیژند کنه هاذا صراط مستقیم ان الله ربی و ربکم دا توحید د ربوبیت فعبدوه دا توحید د الوهیت هذا صراط مستقیم دغه دواړه سیدنا چې دانی غلاره ده نه غلاره مو پیدنده دا دغه رنګ قران کریم وای چې نه غلاره چې دا نو هغه د الله کتاب ده ها د الله کتاب ده سورۃ انعام راو با سي 126 نمبر آیات کتاب الله د الله کتاب ها ها توحید د ربوبیت او د الوهیت صحیح شو پیدا مکړو دا د قران کریم بیان دغه کې ښا قران کریم یادې وهذا صراط ربک مستقیما وهذا صراط ربک او دا نیغه لار درپستا دا او دا لار درپستا دا مستقیما نیغه قد فصلنا الآیات یقینا واضح بیان آیاتنا لقوم لپاره دا قوم یذکرون چې نصیحت اخلي نو آیاتنا په کوم څه کې کتاب کې کنه قران کې کنه دا الله قران صراط مستقیم دی الله قران څه دی صراط مستقیم دی صحیح شو کنه دغه رنگ هغه بل ځای کې 100 سورته دغه کې انعام کې 153 کې دام وای وان هذا صراط مستقیما وان هذا او یقینا دا قران کې د 153 صراط دا لار زمادا مستقیما نیغا دا نیغا لار زمادا فتبعون د دې تابع شي د دې قران تابع شي تابعداري او دا هغه لار سره دا هغه لار هغه چې کوم د صراط مستقیم دی هغه سره صراط مستقیم دی لکه سوره صافات درويشتمه سپاره ده سوره صافات آیت نمبر 118 واتیناهم الكتاب المستبین او ورکړو موږ دې دواړو ته کتاب کارا وهدیناهما الصراط المستقیم او دام دواړه مضبوط کړو پلار نه غوان دي اغلار نه غسوا اغلار نه غد دوی لار او درس د رسالت والا لار د رسالت لار ته سوي هغه ته کوم دن هغه ته صراط مستقیم وي در رسول طریقې ته صراط مستقیم وي صحیح شو سلورمه خبره اتباع در رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې در رسول اتباع په عمل کې سورۃ الزخرف 25مه سپاره یوش په تمایا ته ګورئ ال ترته د صراط مستقیم بل معنی کوي ښا اه واتبعوني زمون مقصد ته کدی دا استشهاد دی واتبعوني زما تابعدار شي ولی زما دا تابعداري چې دا هاذا صراط مستقيم دا لار نه غدا اوس مو پیژن دکانا نګورا توحید د الوهیت او د ربوبیت صراط مستقیم دی یو صحیح شو دا الله کتاب صراط مستقیم دے دا رسول اللہ لارا دا رسول لارا صراط مستقیم دے او دا غی اتباع صراط مستقیم دے خلاصے دا چھ صراط مستقیم قرآن دے او سنت دے صحیح شو کنا او دا غی فرما کی چھ علماء او بیا کم قوانین رایستی دی فقہی هغه فقہ رازی تبعا او فردن للباقی اصل الاصول قدا دوی کنا قرآن دے او سنت دے په دفعه 227 کې وایي قران او سنت کې منافي کوئی قانون نه بني پوه شو کنه خو بیا چې ورته 231 تا نو بیا وایي دلته کې مون سره کوم دنه شرعي عدالت خو شرعي عدالت څه دی وایي هغه په ګره یو خیال ساتي چې د شرعي عدالت ته اختیار نه تاسو وکړئ د شرعي عدالت ته اختیار نه وایي څو سيزونه بهر دی یو آئین پاکستان دی په آئین پاکستان کې شریعت عدالت اختیار نشي لرل چې وجره د فل اسلام خلاف کا لہذا دا بدل کړي آئین پاکستان کې کار ځینی قوانینو کې کار لرل قوانینو کې خو آئین کې نشي لرل آئین او قوانینو کې فرق کوي ښا نو از قوانینو کې لرل چې په آئین کې نشي لرل دویم نمبر وای په د عدالتونو په طریقې کار کې نوې کار نه لري ها عدالتونو طریقې کار کې د عدالتونو طریقې کار دا دی چې دعوا سړې کوي څه شرایط دي د دعوی د اغستلو درک کول بس اصول دي خبرو کې شاهدان دا چې پیش کوي دا غي بس شرایط دي خوش کنه شاهدان به کوم ځای قبلول شي کوم ځای برکت کول شي قسم به څنګه غستې شي او څنګه به مطلب په دې کې وایي ګره کار نه لري شریع عدالت دا په دې کې وایي نو چې په دې کې کار نه لري دي پیمان وایي راشه په ټول لاړو چپش سوچ کنه دغه رنګي د شرعي عدالت وایي په دغه کې کار نشته مالی قوانینو کې وایي کار نه لري په دې مالي قوانینو سره دا البته یو ټکی لا ګول دی وي تر لاسو کال پورې اگر چې لس کال پوره کیږي نه خو څه کنه وي تر لاسو کال پورې په کار نه لري نور دا غي نه پس دا لس کال ته وکړه بل چا خدای ته خو څه کنه دا ورپسې لیکي وای چې په دغه کې با د عائلی قوانین کورنی قوانین څه دي دا مسلې د طلاق راځي او دا سره دي په دې کې به کار نه لري په دې کې کوم قانون چالو شوی دا کې به خانو پرې د خودل سوال پرې د خودل سو خو چې کنه تا خو چې ټول واغستو او وایي چې مطلب دا شریعت عدالت ته بس دا یو بی اختیار او بی ضرر اداره ده دا به قائم وي نو ګوره قران او سنت کې منافي کوئی قانون نه بنېږي او دلته کې دا شی لوجدو فيه اختلافا كثيرا ثم ډېر لوی اختلاف دویم نمبر ته چې دین د دې په منځ بروانه دریم نمبر خبره دار چې اخوا دی خوا باندې وای د صراط مستقیم دی ها دا ته نه چې ته وای کنه چې هغه ځکه مار دو دغه لړم دې منډه پسې وې ولار به لار پوه شو کنه بل خاص کم شی دې مخې طرف نو د وجنه لري کوي صحیح شو کنه بل دار ته په صراط مستقیم کې هغه چې وسیبوي پلان غټ لار دانش تر چلکه دا خو ته دغه اور ټیک کیږي پوه شي کنه او دا خو روډ تنګ دی روډ تنګ نه دی غټ روډ دی وروره ته ځه او ښه مزېدار چې کوم دی نو دا صراط مستقیم بیا تېرېږي هلته په صراط څه تېرېږي د دنیا نه تللی ده هلته په ښکلي صراط باندې بیا تېرېږي نو بیا نېغ جنت ته بوځي ښه نېغ دی بیا جنت ته بوځي دا هغه صراط مستقیم دی ښه دغه څه چې په دنیا کې دا معنوي څیز نه دي په آخرت کې بیا د شکل موجود شي دنیا کې معنوي څه دي قرآن دی او سنت دی کما لار دا هغه لار د انعمت علیهم نو په لار کې دوه صفاتونه شو څو صفاتونه شو دوه صفاتونه پکې راغلي ځکه چې بدل مبدل منه چې کوم ځای کې راځي نو په بدل کې بیا هغه دواړه صفاتونه پکې راځي خدای بدل او د مبدل منه دواړه صفاتونه پکې راځي په لار کې دوه کارونه شو یو نیغه لار ده یو سیده ده دویم نمبر خبره دا ده چې لار چې دا نو هغه صدا هغه د انعام علیهم د منعم علیهم خلق پچا چې الله تعالی نعمت کړی دی دا غي خلق لار دا غي خلق لار او دای وسره د دې لپاره وشترات الذين انعمت علیهم چې پتا چې کله په دې لار روان شې مصیبتونه راځي راځي مصیبتونه راځي تکلیفونه راځي مشکلات راځي نو تا الله تسلی درکې چې او خیر دې کې پتا مصائب راشي دې تا تکلیفونه راشي خو په دې لار کې بنیادی دې زماره طرف نه انعام څه چې انعام دې نو انعامات په در باندې وکم خو مصیبت په لګ برداشت کې کنا البلاء العطايا على متن البلايا تو دغه چې ملاویږي کنه خېګړې او قصې نه چې ملاویږي نو په سبا نه ملاویږي په مصیبتونو باندې چې مصیبتونه خو برداشت کړي نه دا خو نه چې ته وایې چې دغه نوړی دی عبد الله وایي چې دی لالا وایي نوړی دی عبد الله وایي دا خو نه کنه دواړه په مطلب دار چې څه کوي هغه به کې مشکل به برداشت کړي نو اختراط الذين انعمت عليهم بر صحیح شو نو دا د دې وجه نه دا معنا دیمه خبره ما خبره دا ده چې کله دا سړی په دې صراط مستقیم باندې دي نو په دې خطون کې خلک لګ دي کنه نو دې یریږي الله تسلی ورکړي مې یریږي دا لار د انعامت علیهم خلق لار ده هیڅ پروا ته نه کې ښا صحیح شو بل سړی چې کله په لار ځي د لار کې خامخا ګډوډي نو چې ګډوډي کې په هغه باندې ورته بوډونه لګولي خو څه کنه اسلام آباد 40 کیلومتر خبر اوره سړي کنه دا بوډونه تاسو کته دي کنه پر ود باندې نو دلته تاسو یو بوډ لګو چې لکه دا لار سره په دې باندې مخ کې څوک تللی دي په دې باندې انعمت علیهم خلق تری دي منعم علیهم خلق په تری صحابه په تری دي تابعین په تری دي تبع تابعین په تری دي فقها علما محدثین مجاهدین ها دا خلق په تری دي بس چې کم خلق په دغه لار تری دي چې تاسو پته لرئ دا صحیح خلق په غیر لار په بل لار باندې مزه د لار نشان ته معلومه شو په دغه طرف په لار دي خجی اوس صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه خلق دا انعمت عليهم چې الله تا انعام کړی دی انعام دې پکړ دې انعام څه ته وایي انعام او نعمت ګورې هغه څه ته وایي کل ما فيه منفعه دنیویه او اخرویه دنیوي ګټه پکې وي او اخروی ګټه پکې خو چې منفعت پکې وي ګټه پکې وي بس هغه ته سوي هغه ته انعام دی هغه ته انعام دی خو بیا دی وایي چې انعام بعض مفسرغه علما او مقید کړل چې انعام هغه نعمت ته وایي چې څوک په چا باندې کوي او دا هغه په ځان ته هیڅ پیدا نه ځان ته پکې هیڅ پیدا نه چې ځان ته پکې هیڅ فائدہ نه چلو نو دا د البدای منعم الله دی مونږ او تاسو ته نور هیڅ فائدہ نه هیڅ فائدہ نه چې فقیر له لاسه ته ورته ورته خو وایي کنه چیرې دواره ته کوا دا ګټه شو کنه شو زمونږ ته ځان ته ګټه شو که ورته او نو وایو کم از کم دا خو په ګل کې چې الله په آخرت کې دې باندې راکړي که په دنیا کې نشي په آخرت کې به الله پاک دې بدل راکړي نو دا هم د بدلې نیت پکې راغی چې بالکل پکې د بدل نیت نه وي او ځان ته پکې اس ګټه نه وي دغه انعام بیا صرف د الله تعالی خنو بیا قران کې چې د انعام نسبت بنده ته وشي نو هغه بیا مجازا نه هغه بس وی هم حقيقي منعم صوت ته الله تعالی چې ساتره قران کریم کې الله تعالی ته د انعام نسبت شوی د الله تعالی ته د انعام نسبت شوی ښا اوس صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې دا سوق دي سوق دي کنه چې انعام ته الله تعالی کړی دی او څه انعام په کړی دی انعام د فرعون کړو په نو کړی کړو په لکنه یار مال ور کړو بادشاہي ور کړی وا لخرې ور کړی نیو ور کړی ور دا کوم انعام دی یو انعام دی نو دا انعام ته په هغه باندې کړو نو موږ به څنګه فرق کوو نو وای د دې فرق د لپاره کې اصول ته کوو یو یاد ساته چې انعامات دو قسم دي څو قسم دي یو انعامات جسمانی دي مادي یو انعامات روحاني دي انعامات جسمانی او انعامات روحاني دا جسمانی انعامات چې دي کنه دا بې ځایو راغستي هغه وایي نور خدای الله نعمتونه نشمارل کیږي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها جزئیات نشمارل کیږي په موږ به کلیات راوړي نو کلیات یا جسمانی دي یا روحانی دي دا جسمانی بیا دوه قسم دي یو وهبي دي یو کسبي یو وهبي دي یو کسبي وه کی جاری تعالی الله پاک سترګې درکړي تعالی الله پاک وګونه درکړي تعالی الله پاک چې کوم دنه جبه درکړي دا پدې کې تاسو خپل خدمت کړو نه دی وکړي دا وه کی خالص تعالی الله طرف نه دی بلا بدلا او بلا کوشش بلا او یو کسب دی تا په دې بدن باندې دا اوس کپړې پوه شو کنه دا ټوپۍ دي دا کور دي د مال دي سره په جیب کې سره ټوپۍ دي بیا دي مطلب دا چې نور مالونه دي ګاډي دي دا جسمانی مادي دغه د انعام دي خو دي کسبي تا په منډه تر لکړه د نور الله تعالی انعام کړو خو خپل سمنډه تر لکړه دي ته انعامات کسبیه مادیه وي یو روحانی انعامات یغم دغه شان د قسمت یو کسبی دي خیال مو دی یو کسبی دي او یو چې کوم دنه سدي هغه وهبي کسبي کم دي هغه وهبي کم دي وهبي داري تعالی الله کا کروس درکړي سي درکړي دي بدی کې تاسو منډه کړې ده اس کوشش تم نه کړې او وهبي کم دي روحاني دا لګور ته قران ته ناس ته نه خپل له کوشش کړې کس دي دار کوش راغلې خپل ناس او دا او بیا په دې باندې عمل کوي دا خپل روح چې ته په قران او سنت سره په خو اخلاق سره په خو اعمال سره مزین کې نو دا انعام دی الله خو کسبی دی خاطر کې لکه کوشش کې کا سره دا انعامات کسبیه او دې دا په دواړه دا په څلور واړه چې کوم دي جسمانی دي که واهبی دي که کسبی دي که روحاني دي که کسبی دي که واهبی دي دا څلور واړه چې کوم دي دا دنیوي دي د دې په مقابل کې اخروی دي اخروی خو بیا جنت ته خو باندې موږ پورا نه پوهیږو ځکه چې هغه مالا عین امرأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هغه خو دغه خو نه په غوګونو چا اوریدلې دي نه په سترګو لیدلې دي او نه د سړي په زړه کې دغه خیال کیږي نو هغه مونږ ته پته نشته ده خدا دنیوي چې دي کنه دا څلور قسم نعمتونه اوس په دې کې دا کم مراد انعمت علیهم که دنیوی شي نو فرعون لار ته غواړي ته د فرعون لار غواړي چې صراط الذین انعمت علیهم دا نه غواړي جسمانی کسبی کشي دغه رنګ کو جسمانی دغه شي دا وحدی شي نو موږ ټول الله پاک دا بدن را کړی دی خدا خو نه غواړو چې الله پاک مار پلان کې لار روان کړي چې بدن خدای روزه پوه شو کنه نه نه دا نه روحانی وحدی روح هر چا ته ملاو دی فرعون ته ملاو هغه نه یاد دی صفات شو صرف یو قسم په دنیا کې پاتې شو روحانی کسبی روحانی کسبی چې چا دا د کسب سره ټکندنو ځان عالمان جوړ کړی دی چا د ځان نه عابدان جوړ کړی دا الله په مدد سره شي په خپل کوشش پکې کړی دی چا مطلب دا رته د ځان نه اسه جوړ کړی مجاهدین جوړ کړی دي ها نو دا سړي دا هغه روحاني کسب دي الله مون د عالمانو په لار روان کې مطلب دا شو الله مون د مجاهدین په لار الله مون د اولیاء په لار الله مون د عابدان په لار څخه روان کې تاسو پوه شئ په دې ټکو باندې نو دا هغه روحاني کسب نو په معنا څنګه کوي صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې خاص انعام خاص نعمتونه کړی تا پاوی باندې خاص نعمتونه کوم دي اگر روحاني نعمتونه دي صحیح کنا کم روحاني دي کسب نعمتونه دي روحاني کسب نعمتونه نو بس فرعون فرعون ته هو ته ها نو دا خاص پټه کې وته کې نو په دې سره بس تا غمانه کیږي هغه واضح کیږي نو پښتو مانم ذکر کنا خدي چې د پښتو معنی زده کړه اوس دا خبره ده چې صراط الذين انعمت عليهم دا دنیوي کسبي روحاني نعمتونه چې کوم دي دا قران کم کم بیان کړی دی قران کریم هغه هم وګوره قران کریم بیان کړی دی یو وی قران د الله تعالی کتاب او حکمت حدیث او د دین پوها دا وی نعمتونه دي سورت بقره 231 نمبر آیات کې راځي 231 نمبر آیات کې صحیح شو 200 یو دی سمج په لګلا څه دوی دا چې کم از کم دا څه په کوی وایي صحیح شو دا مو کوم څنګه دی نه 231 واذکروا نعمت الله په دې اخیر کې ده واذکروا نعمت الله علیکم ها واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله پتا سو باندې دا و دا تفسیر دی خلاغي وما انزل علیکم غ نعمت سدی هغه تنازل کړ دی الله پتا سو باندې من الكتاب قران والحکمت حکمت حدیث او یا قوه د دین یعدکم به نسیت درکې تاسو ته پاغي سره ټیک شو کنه نو قران او سنت څه دي دا انعام دی ها دا انعام د الله دی دویم نمبر دغه ده ها تعلیق مینا پیدا کول په زړونو د مؤمنانو د مؤمنانو په زړونو کې الله پاک کوم مینا پیدا کړی دا سورته آل عمران آیت نمبر 103 راو باسه سورته آل عمران آیت نمبر 103 ها څلورمه سپاره صحیح شو 103 پیدا مکو څنګه دی واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې اذ کنتم اعداء چې کله وي تاسو دشمنان د یو بل سره فالف بین قلوبکم نو مینه واچول په زړونو ستاسو کې نعمت څه شو تعلیق بین قلوب المؤمنین د مؤمنانو په زړونو کې الفت او مینا چول ها دریم نمبر څه شی دی اطاعت د الله او د رسول سورۃ النساء او باسی آیت نمبر 69 چی نو ها صحیح شو 69 پنځمه سپاره کې ادا مکرو څنګه دی و من یطع الله والرسول هغه څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي فاولائک دا کسر مع الذین دا بدا چا سره انعم الله علیهم چې الله په انعام کړی دی من النبیین والصدیقین د نبیانو نه د صدیقین نه د شهدا او نه د صالحین نه وحسن اولئک رفیقا او خدا ملګرتیا د دغه خلکو پوه کنه دا دغه رنګي کله نعمت قران کریم چې کوم دی الله تعالی دشمنانو نه بچ کی سورته مائده سورته مائده آیت نمبر 11 ده تقریبا تاسو ګورئ 11 ده یا ایها الذین آمنوا اذکروا اے مومنانو یاد کئ نعمت الله علیکم نعمت د الله تعالی پتا سو باندې اذ هم قوم فاغه وخت کی چې کوشش کول یو قوم اراده کړی و یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چې را وګد کی لاسونه تاسو تخپل کوش کنا فکف ایدیهم عنکم نو الله دا وی لاسونه تاسو نه بند کړل دشمن نه بچ کړل ٹھیک ہے دشمن نه بچ کړل نو بل نعمت چې قران بیان کړی دی هغه دا دی پنځم نعمت نجات ته دغنا نجات ته دشمنان نه چې بیخي نجات ده په سوره ابراهیم وګورئ آیت نمبر 6 سوره ابراهیم آیت نمبر 6 ها وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا پاغه وخت چې وی موسی علیہ السلام دې الله سمې سپارخه وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا پاغه وخت چې وی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته اذكروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ انجاکم من آل فرعون اے صحیح بچا آیات نہیں معلوم کرے ماتا متوجہ دا یې پوه شي نعمت الله علیکم نعمت د الله په تاسو باندې غسه دی اذ انجاکم من آل فرعون چې کله نجات درکړ تاسو د آل د فرعون نه پوه شو کنه فرعون د دغه نه چې کوم دی د حکومت نه تاسو ته نجات درکړ دشمن نه نجات ملاو شو دې تم سویل کیږي دې تم نعمت ویل شوی د قران کې نصرت غیبی تا د الله له طرف نه چې غیبی نصرت راځي یوشتمه سپاره سورته احزاب صحیح شو نه هم نمبر آیات وګورئ نو ګوره هغه ته څو نعمت ورته وی هغه به مدد کنه هواګان پرالی او دغه لخر په الله تعالی فرشتي پراولې غلي ویز بلو صحیح شو نو هغه شو کله چې کوم د قران کریم دغه څه ته وی نعمت نجات د الله د عذاب نه الله د خپل عذاب نه بچ کی سورۃ قمر ها وشتمه سپاره آیت نمبر 35 راو باسه آیت نمبر 35 صحیح شو بل څه دی بل چې کوم دینو نعمت هغه ربط القلب زړه مضبوطی دی سورته مائده آیت نمبر 23 پکمه سپاره کې مائده کې آیت نمبر 23 وګورئ ښا زړه مضبوطی دی بزدلی ختمیدل دا د الله تعالی نعمت په چا باندې چې شجاعت ورکړي ها صحیح شو څنګه دی آیات قال رجلان موسی علیہ السلام هغه دولس کسان تر څو تلیګلیو چرال هغه لس کسان خو وی چې او خدای متا تا او چې کنه ډیر خطرناک حالت دی یل ته علاقه ډیر خطرناک و بیا غی نظام سره دا دو کسان چې په سین سره نه دا الله دې تبارک وی دی وینه مړه اس قسم نشته قال رجلان او هغه دو کسان من الذين لا کسان یخافون چې ریدل انعم الله علیهم الله انعام کړو په دې باندې د زړه په مضبوطوالي سره سی ویلي ادخلوا عليهم الباب داخل شي په دې باندې عليهم په دې باندې الباب په دروازه تاسو دغه قوم چې موږ ته رسد کړي مړه چې دروازې ته ورسیږي فاذا دخلتم کله چې په دروازه وردن نشي فإنكم غالبون تاسو به غالب یې هیڅ پروا مکوئ وردی پیلا دا مضبوط ښه نو دا تاسو د نعمت مصداقونه او په دغه دا مفهومونه په قران کې پیژندل کنه چې قران کریم نعمت قران ته وای قران کریم نعمت ته مسلمانانو اتفاق ته وای قران کریم نعمت د الله او د رسول طاعت ته وای قران کریم نعمت دې ته وای چې الله د دشمنان نه بچ کی خوش وي قران کریم نعمت دې ته وای چې الله د عذاب نه بچ شي قران کریم نعمت دې ته وای چې په غزا کې درته خصوصي غیبی مدد راشي قران کریم نعمت دی ته وای چې زړه دې مضبوط شي بهادر شي تکړه شي دې ته سوي دې ته قران کریم نعمت دی ښا اوس په دې باندې خور سره کنه چې په دې خپوه شوي نو اوس د دینه پس دا پس موږ وایو چې قران کریم پچا چې نعمت شوه دې منعم علیهم یو خدای نعمت معنی یو منعم علیهم په قران کې څه قران کې څلور قسمه خلک دي چې هغه ته الله تعالی څه ویل دي منعم علیهم چې په دې باندې د الله انعام شوی په دې باندې څه ویل د الله انعام یو انبیاء علیه السلام دي څوک چې انبیاء علیه السلام سورته مریم آیت نمبر 58 راوړل 14 مې سپاره شابه پیغمبران څخه دا یو قسم دا ټول پیغمبران په یو ځای ذکر کړل کله کله یو پیغمبر ته ویل کسو نبی صلی الله علیه وسلم ته سورته قلم کې براشي کوشش به آیات کې وما ما انت بنعمت ربک بمجنون کوشش کنا ته په نعمت طرف باندې لیوانه نه ته لیوانه نه ته راته مړ الله نعمت نه مطلب دا صحیح فکنا سليمان عليه السلام باندې سورته نمل کې التا نلسم آیات کې التا کې نعمت راځي سليمان عليه السلام په قصه کې چې الله تعالی په دواني انعام کړو نو په انبياء عليه السلام باندې انعام شو صحیح شو دویم نمبر صحابه دي په صحابه باندې الله تعالی انعام کړو په صحابه باندې لکه اوس تاسو سورته ال عمران کې آیت نمبر 103 راځي ها ال عمران کې آیت نمبر 103 تاسو راځي هغه کې تاسو وګورئ واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله پتا سو باندې اذ کنتم اعداء ان تلوي تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نمینه وا چول پزړو تاسو کې پاس بحثم او ګرځې رہی تاسو بنعمته په نعمت د الله باندې اخوانا نورنا نورنا تاسو صحابو کنا اول نه دغو کفر کې شو یو بل سره لانجې وي چې کله اسلام قبول کړل نورنا صحیح کنا نه دای صحابه دا وشو دغه رنګ سورت احزاب کې مرادي پوښ کنه د حضرت زید رضی الله تعالی عنہ مبارک پوښ کنه و اذ تقول للذي ودير شم آیات چلته کی و اذ تقول للذي یاد کا هغه وخت چې تاوی هغه سړی ته انعم الله علی چې الله انعام کړو هغه باندې و انعمت علیه تا په انعام کړو پوښ هغه سو حضرت زید صحیح کنه زید رضی الله تعالی عنہ نو دا وګوره صحابي دی دا الله انعام دی کنه په صحابه او دا الله انعام دویم نمبر صحابه دریم نمبر شهدا دي په شهدا هم دا الله تعالی انعام دی ها سوره آل عمران دغه دایمه سپاره کې آل عمران سلورمه کې 171 نمبر آیات یو سل یو او یایم آیات ها یو سل یو پیدا مکړو یستبشرون بنعمت من الله خوشالی کوي یا زیر یخلی بنعمت پاغ نعمت سره من الله چې الله د طرف نه دی په شهداهم د الله نعمت منعم علیهم سوق دي شهدام انعمت علیهم ښا الله په نعمت کوي پیدا مکړو و من یطع الله هغه څوک چې تابعدار وي د الله او رسول او رسول د الله فاولائک مع الذین انعم الله علیهم نو دې بد هغه چا سره چې الله په انعام کړی دی هغه څوک چې من النبیین پیغمبران دي او صدیقین او صدیقین دي هغه رښتونی خلق او شهدا او شهدا دي او صالحین او څوک چې نیکان خلق دي ټول څه شو صالح قسمه دا څلور قسمه چې ترا جمع کی نو بیا د دې اصل جوړیږي دوه قسمه جوړیږي څنګه نبیان کو نبیان پیغمبر علی السلام په چر علی السلام شهداو کې دا صدیقین کې صدیق څوک دی پر ټولو کې غټ صدیق ابو بکر نه صدیق دی او دا صحابه صحیح شو نو صدیق چې کوم دی هغه صحابه شهدا هم په دغه صحابه کې دي کنه پوه شئ ډیر صحابه شهیدان شوی دي حسن خلفای راشدین کې ابو بکر عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه شهیدان دي درې شهیدان دغه رنګي صالحین ټول صحابه دي کنه ټول صحابه دي نو اوس سمانه شو صراط الذين اسرا زمانه تا صراط الذين لارد اغه کسانو انعمت عليهم کتاب انعام کړوي نو مان به سکے صراط الذين انعمت عليهم یا الله د پیغمبر او د صحابه او فلار مې روان کی یا الله د پیغمبر او د صحابه او فلار مې روان کی ځکه چې هغه هغه باندې انعام شوی هغه باندې څه شوی هغه باندې انعام شوی نو الله ما دا هغه فلار روان کی او دا دک لار ته ویل کیږي دا ته ویل کیږي اهل السنت والجماعت اهل سنت والجماعت اهل سنت در رسول الله تابع دي کنه د سنت د احادیث او جماعت جماعت د صحابه مراد دي نو جماعت تابع دي پوه شو کنه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تفرقت اليهود يهود ټکړي ټکړي شو سمرا ټکړي شو احدا و 70 فرقه یو او یا فرقه صحیح شو کنه او زما امت چې کوم دنو دا به ټوکړي کیږي هم دغه شانتي 73 فرقتن کوش کنه درې او یو فرقو تا هغه کې ما یو فرقه جنت تزي نور بس تزي جهنم تزي صحابه پختنو کړه یا رسول الله هغه یو فرقه جنت تزي هغه بسوت وی وی هغه وای ما انا علیه و اصحابی چې په هغه لار باندې چې په کوم عظیم او زما صحابه دي پلا په کوم عظیم او زما صحابه دي پلا نو هغه حدیث راوالا او صراط الذین انعمت علیهم راوالا پوه شو صراط مستقیم دی او پیجن د کوم لار ده د رسول الله لار ده د صحابه لار ده پوه شو کنه او دا هغه پس چې کوم په خي طریقې سره تعبیر روان دي نو هغه د تابعین او تبع التابعین هغه ټول دا غي پلا دي